مخکې آیات کې الله جل جلاله د دعوت فضیلت بیان کو او د دعوت د پاره چې کم درې شرایط وو هغه شرایط هم بیان کړ چې را بلل الله طرف ته کې خپل نفس طرف ته نه گئی شرط د قبولیت او شرط د تاثیر چې په خپل باندې عمل کوي او شرط د ترکه چې په انسان کې خپل تواضع موجود وي وقال انني من المسلمين نو الله فرمایلی د دین اوچت او بهترین خبره هغه نشي کېدای ځکه په دې سره بهترین تشکیل دی او معاشري کیږي او اسلامی نظام هغه تشکیل کیږي اوس ورپسې آیات کې کله نکل انسان ته د دعوت بلار کې رکاوټ هم راځي نو یو د رکاوټ تذکرہ کوي او بل الله فرمایي دغه رکاوټونه او دې طرف ته دعوت نیکی او ګناه دا برابر غنی شي کېږي نو الله فرمایي ولا تستوي الحسنه نشي برابر دې حسنه یو خشه ولا سیئتون نکاره شي نو حسنه عربی کې دا وصف دی دا ګڼ سيزونه د دې نه مراد کې دي شي او سيم وصف دي نو حسنه نه مراد توحید شو نو صحیح نه مراد شرک شو نو توحید او شرک برابر کې دي نشي د حسنین مراد بدعت شو سنت شو د صحیح نه مراد بدعت شو نه الله فرمای سنت او بدعت برابر نشي کېږي دغه رنګي حسنین مراد خ اخلاق صحیح نه مراد بد اخلاق نو دا رنګي حسنین مراد نیکه طرف ته دعوت او سیین مراد ګناه طرف ته دعوت نو د حسنین مراد به هر حال هر خوشی دی او د سیین مراد هر بد شی دی الله پرمای حسنه او سیئه دا برابر نشي کېږي نو ظاهر خبره ده په اعتبار د ظاهرم برابر نه دي نو دا غرنګي په اعتبار د مرتبه برابر نه دي نو په اعتبار د ثواب او د جزام برابر نه دي ځکه په یو باندې به انسان جنت ته ځي او په بل باندې به انسان جهنم ته ځي نو په دغه اعتبار سره برابرۍ نشته په اعتبار د رضا د الله چواله په یو باندې الله رضا کیږي او په بل باندې الله ناراضه کیږي نو په دې اعتبار هم برابر دي نو په هیڅ اعتبار سره نه په اعتبار د ذات نه د وصف نه د صفت نه په اعتبار د بدلی نه په اعتبار د رضا د الله نه په اعتبار د تاثیر الله وی دا برابر نه دي ادفع بالتي هي احسن بیا الله پرمای په لار د دعوت کې کرو کاوت راځي نو ته د پک دغه سیئه دغه ګناه دغه رکاوټ بلتی باغه طریقه باندې هي احسنو چې اغا بهترینه طریقه ده مثلا یو سړی غوسه کوي نو ته د صبر نه کار والا یو سړی جهل کوي نو ته د حلم نه کار والا یو سړی بد اخلاقی کوي نو د خو اخلاقو نه کار والا یو سړی زیاتې کوي نو د مافه نه کارواله دغه سی ورپسې شه نو بدی د پکول په نه کې سره رکاوټ ختمول او فلسفه د دې دارا چې مقصود د دعوت شر بړکاول نه دي اوس کا بد اخلاقی کې او تم بد اخلاقی کې نو شر به جوړیږي کې خیر وخوري کا غوسه کوي تم غوسه کوي کا جهالت کې او تم جهالت کې کا به صبري کې چې الله دعوت ورکه تم به صبري کې نبي پرک پاتې شو پرک هیڅ پاتې نشي یو انسان د خر په روان دی او خر وته دو جو دګړه تم وته دو شاګه او جو دګړه وته ناغه سره ځان برابر نو نه الله فرمایي په خې طریقې باندې هغه بدی د بکول په کار دی ځکه مقصود د دعوت اخر خورول لی او شر د بکول لی او شر هغه بلکاول لی او دا یاد ساته حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دته اخلاق الاولین والآخرین ویلي نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل الا ادلکم علی اخلاق الاولین والآخرین تاسو ته د اول خلکو او درستو خلکو چې کوم بهترین اخلاق دي باغې باندې دلالت ونکم نو صحابه کې هو طلبو نو غیب او کول نبی علیہ السلام او تو پرمل انت سل من قطعک دا چې ته جوړ راولې هغه سره چې تا کټ کړي ستا رشتہ کټ کئ نو ته هغه سره جوړ پیدا کی نو دا ګناه کبیره ده رشتہ کټ کول دا ماما سره نه لګي خوري سره نه لګي مور سره نه لګي مسلمانی دا صرف د موز مسلمانی ده به جمعه ترازه او کته برکیږي وغم ټول په سوچ کې د دکان او د کاروبار په حساب کې نور چې صحیح ته پلی صحیح او پورا اسلام ته نو بس هغه من چاهي زندگی دا وتیرول او ګناي کبیره دومره غټه ګناي کبیره رشتہ داری الله را پیدا کړه نو د خدای د شان مطابق تعبیر دینه صرف پدې کې شوی چې د الله بډې ته لاس واچو بډه حدیث کې مراد نه خو سړی له بډه دلاس کې مضبوط راټی شي مطلب دا دی مضبوط الله سره ون خطا چې الله تا خو پیدا کړم د خبرو طاقت مې الله ورکړو ادا انسانان خو با ما کټکې الله ته فرمایل ته پرې باندې خوشاله نه یې تاسو جوړاوي د خپل رحمت سره جوړاو کوم او څوک د کټکې نو د خپل رحمت او د خپل جنت نه کټکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان تسل من قطعک دا چې ته جوړ راولې هغه چا سره چې کم تا کټ کئ او بیا فرمایل وتعطی من حرمک او ته ورکړو کې هغه چا ته چې تا محروم کئ ستا په ضرورت راغله او پرونی نه درکړې پنجرخه دی یا شوتل دی یا بل ضرورت دی نه هغه مجبور شراغه تعالی ته بل زمال نه راکړه بس راغه تا وتم وینا بدل کې گزاره نه کی نه نبی اسلام وې دا د اولنو درستنو په اخلاقو کې بهترین اخلاق دی چې اوسړه ته خپل عاطا نه محرومي او ته ورکړه ته نه قرض ته قرض وخت پرون نیو درکړي نن ته خشوي دا هغه ضرورت چې تا نه غواړي نو ته مې مالې هو پرون نو راکړ ورګه دا پښتو ده پښتو نیم کفر دی نیم اسلام دی خبر ده اندراله نتا ته وی کته اخلاق الاولین والاخرین ټولو انسانانو بهترین اخلاق او حدیث کې راځي په مفهوم دا څه دی د وزن کې پټولو کې بهترین اخلاق وزنی چې د آخرت پته لګي د مو استاد وزن دی ګناو نه کې دي نه کې زیاتول دي او وزنی شي اخلاق دي او بیا وزنی او اخلاق کې وزنی اخلاق دا دي چې انسان تاسو نبی اسلام وي تا ته نه درکړي اره بلا چې تا ته غوښت ده او کنه نستا باندې ضرورت راغې نو هغه ته ورکړه وتعفو عمن ظلمک او ته عفو کې بخنو کې هغه چاته چې هغه تا سره تا باندې ظلم کوي خو ته په ظلم نه کې نو بهر حال دا داسې اخلاق دي چې دا په زرو کې چې دا یا په 50 زرو کې یا په لسو زرو کې یو سړی پیدا کیږي چې تاسو سره دې بد کې او تاسو سره سکه امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ بارے کې واقع راځي چې پسې کې بد کړو ناغه له فروټ ول خبر ده انده لګا درج دا ولې استاسو سره خو ینه ښکار خبره روانه و بد بلد به وسی امام سبی تمل خپل نیکه روزانه راکې خبر نه دا لګنه دا هغه په خوشاله کې مې لروړي دي هغه ته یو سبق هم ورکو او مطلب اخلاق الاولین والاخرین یعنی بد ول سره خپل اغه رویه اختیار کړ الله تعالی فرمایل ادفع باللتی دپکا هغه ناکاره شي باللتی په هغه طریقه یا احسن چې ډیر بهتره ده چې غصه په صبر سره جهل په علم سره فاذا الذي بينك الله پیدا بیانې دا داغه حکمت داغه فلسفه ده الله فرمایي چې عبادت کې او تخه کې عبادت کې دې په خې طریقې سره انداز سره دا غبد د پکې نو فاذا الذي بينك وبينه عداوه پس ناسپا هغه انسان چې داغه اوستا په مس کې دشمنی ده کانه ولی حمیم هغه داسې شي ګوره کستا یو ګرم دوست دی انسان له الله ضمیر ورکړي کاش چې صحیح ضمیر انسان د بیا د تعلیم هم ضرورت نشته دزله کې الله یو مفتی پیدا کړي واستبت قلبه هغه سړی ته تدا لاس غلا ته ور مخامخ کینو د الله ستاسو نه وی چې دا غلا ده خزلت ته وی ګوره دا کار خنه دی او سترګې ګناه ته ګوري نو سترګې ته دا نه وی خزلت ته وی دا کار خو نه دی ځکه دا حقیقت نه محسوسه زړه یو دا شی حقیقت ونی زمړې چې وشي نو سجاړي سترګې جاړي حالانکه سترګو چې کوم شی ولیدنه خو موجود دی چې هغه جوسه ده پرته ده وزله وته وینه چې دې کې روح دی هغه تل دی نو ته په دې باندې څنګه و جاړه اوس کزړه د احساس نه کولې نو سترګې چې کوم شی ویني هغه پروت دی نو بهرحال ګناه او نیکی پیژندل بس چې کم شي هغه ته خوشحالي پوه شي دا نیکی دا چې کم شي کې ستا کټ کټه پیدا کی اکار کې لاس ورلې آیا ګوره اوزله ته وې دا کار خنه دی نو بس پوه شي چې دا سره ګناه ده نه الله فرمایي کا داسې بشي چې د بدو په مقابله کې تخکه نو داسې بشي کا انه ولی حمیم هغه به داسې شي کوی کې ستا یو ګرم دوست دی وما لقاها او دا هغه چته حاصلېږي و ما یلقاها دا خصلت او صفت نه ملایږي الا الذين صبروا مگر کسانو ته چې چا کې صبر نو چې بد کوي او تا کې صبر نه نو تبم بد کوي چې هغه څه کوي او تا کې صبر نه نفس نشي راټینګولې ځکه صبر ویل کېږي حبس النفس علی ما تکره کم شي چې پتا بد لګي هغه موقع کې نفس راټینګول کچره نیکه کې او دس کې چې مکی او زړه دې نالي نو دې د صبر علی طاعات او نفس راټینګا ګناه دا او نفس ته وی وردانګا میدان ته نو ته نفس راټینګا دا صبر شو او دا رنګي مصیبت ته اتا ته نفس وی چې وغه او بل جوړ کا او ته ونه دا د الله دی طرف وا او د الله دی طرف را نو صبر نو الله فرمایي د بدو په مقابله کې خو دا ګورې صرف هغه خلکو ته دا اصلت ورکول شي د الله دی طرف چا کې چې صبر موجود وي یو خبره او دیم الله فرمایي چې دا لوی قسمت هم غواړي دا لوی خلکو ته لوی برخې والا خلک چې دی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او دا صفت نه ملاویږي او دا وصف او اخلاق نه ملاویږي الا ذو حظ عظیم مگر هغه ډېر لوی برخې والا ته چې ډېر وی برخه ولې انساني دنیا او آخرت کې دا ډېر لوی قسمتي او ډېر لوی ګټه ولې انساني دنیا کامیابې آخرت هغه وړي نو دا الله پر مې صرف هغه خلکو ته ملایي نه اخیری خبره یو سړی بدو کی نیو خدای ټول نه اعلی مرتبه چې تو سره خو کی چې دا انبیاء کې دي شي انبیاء نه چې ته یک کا تو کلام دې کې دي شي او دا نه اعلی دې مرتبه چې تو سره خنه کې کم سے کم ما پېږي او کما کم نو داغه نه لاندې مرتبه نو کم سے کم ته سوګي سر په سر بدلې دی والی او داغه نه لاندې مرتبه چې د خدای په قانون کې نشته چې هغه تایو سپیړه وې ته دوه وې هغه یو اصول یو ته نه هولي پښتنو کې دا شی موجود دی خبره ده لکه د انتهایی د اخلاقو په لاندې مرتبه کې دا خلک هغه پراته دي خبر ځان ته لګي دا مرتبه نه بهر حال الله دې موږ ته نصیب کړي وو پیدا چې ته ډېر کم خلک وي چې دې بدل کړي الله موږ ته ډېر قسمتي انسان ته دا خبره ملالي دي چې د بدو په مقابله کې هغه خطې په خې طریقې سره هغه د پکې